بیکار کړ دې گمراهی خراب شوه دې اعمالهم عملونه دوی ثواب دې عملونو دا خراب شو بیکار شو والذین وکسان امنو چې ایمان راوړې دې وعمل الصالحات او عملونه کړې دې نیکي صالحات نیک عملونه چې برابر د سنت طریقې د نبی پاک سره او دا حق دی من ربهم د طرف د رب د دوینا کفر عنهم لری کوي با الله تعالی د دوینا سیئاتهم بدیان د دوی ګناهونه د دوی مشکلات د دوی واصلح او خسته کوي با بالهم حال د دوی ژوند دی حال دی الله به خسته کی ذالک دا پدی وجه سرا بان الذين كفروا اتبعوا الباطل بان یقینا الذين كفروا آکسان چې کفر کړي دي کافران دي اتبعوا الباطل تابعداري د باطل کړي دا غیر الله تابعداري د الله د دین سوا تابعداري کړي دا وان الذين امنوا او یقینا آکسان چې ایمان دا وړي یعنی مؤمنانو اتبعوا الحق تابعداری د هغه حق کړی دا مر ربهم چې د دوی د رب د طرف نه دی د دین تابعداری کړی دا د قران تابعداری کړی دا کذالک هم دغسی یضرب الله بیان الله تعالی للناس خلق لرا امثالهم حالات دعوی امثال وی وخی وخل وکي وخل په سټونو ددی حتا تر دی اذا اسخنتموهم چار کلا خوینی توی کړای ددی وی وجنای دوی فشد الوثاقا نو کلک کړي تړل دی هغه بندیانې کې کلک یو تړي په اما منن نو یا او احسان وکړي احسان کول بعدو رستا د تړلو نه و اما فدا او یا ترینا فدیه واخلی مال واخلی حتا تراغی پوری تزال حرب چې کی دی جنگ او زارها سامان خپل می جنگ ختم شي ذالک دا خبر دا ولو یشاء الله فچرتر او غواړي الله تعالی رضاوی دی الله تعالی لن تصرنو بدل به واقلی منهم د دوی نه پخپلا تاسو د بغیر الله په خپل دینه بدل واقلی ک الله غواړي ولکن ليبلوا او لیکن تاسو ته حکم د قتال درکړو د دې د پاره چې ازمای خوکړي بعضکم به بعضن د باز استاسو په بازو سرا والذین وا کسان قتلوا چو وجلی شو فی سبیل الله فلار د الله تعالی کې فلن یذل اعمالهم وچریبا بیک اچریبا بیکار نکیږي عملونه دوی فلن یذل اعمالهم ویس کلا نب بیکار کیږي عملونه دا غوي الله به پورا پورا بدل ول ورکی سيهديهم زر دې چې لار وو تو خای ان ضرور کامیابوي به دوی لرا سيهديهم کامیابی به خامخا دوی لرا ويصلح بالهم او خسته کوي به حال د دوی حالت د دوی به الله خسته کی ويدخلهم الجنه او داخلوي به دوی لره الله پاک جنت تا عرفها لهم چې تعریف کړي دي داغه جنت دوی لرا جنت تعریف الله وتکړه داغه ته وردن نکي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصروا الله کتا سو مدد وکړي دي الله تعالی د دینه ینصرکم نو مدد وکړي تاسو ان تنصر الله که تاسو مدد وکړي د الله معنا د الله د دین د الله د پیغمبر ینصرکم نو مدد وکړي تاسو ويثبت اقدامکم او کلک بکړي پاخه بکړي قدمونه تاسو دشمن مقابل کې په دین باندې والذین کفروا او هر چې کافران دي هغه کسان چې کافران دي کفر کړي دي فتاس لهم نو هلاکت دې دوی لره افسوس دې دوی لره واضل اعمالهم او برباد کړي دي الله پاک عملونه دوی واضل بیکار کړي دي برباد کړي دي عملونه دوی ذالک دا دا بانهم د دې وجنا چې یقینا دوی کریهو بدګنی ما انزل الله هغه چې نازل کړی الله تعالی توحید مسله قران دوی بدګنی فاحبط اعمالهم نو بی پایدی کړی دی عملونه دوی برباد کړی دی عملونه دوی کني کار کړی او کفر کې عمل برباد افلم یسیرو فی الارض ایا دوی نه ګرځي په ملک کې په دنیا کې په ځمکه کې فینظروا کیف کان نو چې وګوري چې سرنګ وو عاقبت الذین من قبلهم آخری انجام د هغه خلکو چې د دوی نه مخکې تیر شوی دي نه عبارت د پاره په دنیا کې نه ګرځي دوی و دې ګرځي حالات د دنیا وګوري دمر الله علیهم هلاکت را وصل الله تعالی پاغوی باندې تبایی را وصل پاغوی باندې وللکافرین امثالها ونو نا ویلی لاندې داغې نا ویلی والذین کفرو او کسان چې کفر کړوي والذین کفرو کافران خو یتمتعون مزی اخلی د دنیا فائدہ اخلی د دنیا و یاکلون او خوراک کوي دوی کما تاکل الانعام لکه چې خوراک کوي ساروی ډنګر چار پای والنارو مثل الجنتی صفت دی اغ جنت مثل الجنت التي صفت دی اغ جنت وعد المتقون چې وعده کړی شوی دا د متقینو سره دیندارو سره موحدینو سره مؤمنانو مسلمانانو سره فیها یعنی هغه وعده دار فیها باغ جنت کی انهارون ویلی دی مما ان د اوبونا غیر آسن ان چې نه به ګندګ نه با وخت نه وخت په تیر شوی تازه اوبو مما ان غیر آسن ویلی دی نهرو ندی دی اوبونا چې نه به ګند کیږي خرابيږي بنا وانهار او ویلی دی نهرو ندی مل لبن د شودو د پيونا لم يتغير چې نه به بدليږي طعمه خوند اغه خوند نه خرابيږي د شودو د پيو وانهار او ویلی دی من خمرین د شرابو لذت للشاربینا چې مزه ور کوي سکون سکون سکون کو لارا چې سوچ اسکی هغه لارا په فن ور کوي مزه به ور کوي دنیا شراب په شان دی بنئ و انهار او ویلی دی په جنت کې من عسل مصفا الله وای آیا داسې کس په دې نعمتونو کې دی کمن هو خالدون پشان د هغه چا دی چې همیشه وي په نار په اور کې وسقو او سکولی کیږي په پدوی باندې ما ان اوب حمیمن خټ کې دلې ګرم فقطع اماهم نو ټوټي ټوټي بکړي کلمې دودوي اگر مې وبچس کی کلمې به ټوټي ټوټي شوخته نه به وزي دې سوي سو ویل اوس ماذا قال انفن سيو ویل اوس اولائک الذین دا اغ خلق دی تبع الله چې مہر والد الله تعالی علی قلوبهم فزړونو د دوی باندې وتبعوا او تابعداري کوي دوی تابعدار شوی دي اهواهم د خواهشات او خپلو دین تابعداري نه کوي د الله تابعداري نه کوي د خپل زړه خواهشات او تابعداري کوي والذین اهتدوا او آکسان چې هدایت والا دی هدایت مندلې دې په دین باندې روان دي زادهم هدن زیاتی کوي الله تعالی دوی لره هدایت لکواله په دین وآتاهم تقواهم او ورکی دوی ته الله پاک توفیق د تقوا د پرهیزګارې د دیندارۍ فهل ينظرون نو انتظار نه کوي دا منکرین نه منون کی الا الساعه مگر د قیامت انتظار کوي ان تاتيهم بغتتن جراب شي دوی ته دا قیامت ناصافه فقد جاء نو یقینا راغلی دی اشراتها نخي د قیامت نخي د اغي فانا لهم نو د کم ځای نه بو وی دوی لرا اذا جاءتهم کله چې قیامت راشي دوی تا ذکراهم نسیدا غسل دوی چې قیامت راشي بیا نسیدا کم ځای نه اخلي فعلم پس پویشت انه چی یقینا شان دادے لا الہ نشتا حقدار دے بندگئی نشتا الہ نشتا مددگار حاجت پورا کون کے الا اللہ سوا دے اللہ تعالی نه یو الله د بندګۍ لایق دی یو الله مددگار د مخلوق دی یو الله متصرف او حاجت پوره کون کې مخلوقات دی واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د پار د بوج خپل ګنا خلاف اولا وللمؤمنین او د پار د مؤمنانو سړو دعا غواړه والمؤمنات او د زنانو مؤمنو د پاره مسلمانانو خزو د پاره دعاګانې کو بخنه غواړه والله الله تعالی چې دی یعلم پیجنی متقلبکم استاسو د ګرځیدلو ځای و متواکم او د دیر کېدلو ځایونه الله تاسو ځای د ګرځیدو او د دیر کېدلو هغه ته معلوم دی ويقول الذين او ويا خلق امنو چې دوی ويقول الذين امنو او وی هغه خلق چې داوه د ایمان کوي د ایمان داوی کوي یقول الذين امنو ويا کسان چې یعنی داوه د ایمان کوي لولا نزلت ولی نشینا ذلیدلې سورتون یو سورت په جهاد باندې مقصد دا دی فاذا انزلت سوره نو کم وخت چې نازل کړي شي سوره محکمه پوخ مضمون والا جهاد باندې وذکر فيه القتل فيه القتال او ذکر کړی شي پاغي کې حکم د قتال چې جنگ ته تیار شي جنگ ته وځي دشمنانو د الله علیه پد باندې من الموت د مرګ د وجنه د مرګ د وجنه بیوشي براغل سترګې اړې را اړې دغه ستا ته ګوري فاولا لهم نو دا ورله مناسب دی دا چې قتل یا نو تبعی د دوی لره هلاکت د دوی لره طاعت فکار د دوی لره تابعداری کول طاعتن فقاد دوی لرا تابعداری کول وقول او وینا معروف نیکا خبر فاذا عظم الامر نو کم وخت پوښ شو حکم د قتال فلو صدق الله نو کچرتا رښتینه کړي وي دوی الله سره لوز فلو صدق الله که دوی رښتینه کړو لوز د الله تعالی لکان خیر لهم نو خامخا ضرور به غورو دوی لرا دا به دوی لرا غورو چې د الله لوز دې رښتیا کړي وي عمل یې کړي وي فهل اسیتم نو یقینا معنا نږدې دی چې تاسو به دا کارونه شروع کړئ اسایتم طاقت لري یعنی نږدې دی تاسو ان تولیتم کچیر د مخ واړوي چې فساد وکړي په ملک کې وتقطع ارحامکم او پری بکړي خپل ولستاسو اولائک الذین دا اغه خلق دی لعنهم الله چې لعنت کړی الله تعالی په دوی باندې آیا معنا بلکې بلکې په زړونو د دوی باندې چرندې لګې دلی دي چرندې د هغه د معنا اقفال خپل قلفونه دي تعالی لګې دلی دي زړونو ته سوچ نه کوي په قران ان الذين ارتدوا یقینا کسان چې وړې دل دی ایمان نه مرتد شول الا ادبارهم فشاغان خپل باندې دین پرې خوا من بعد پس د دې ما تبین لهم الهدى چې خخ کار شو دوی ته هدایت لارا الشیطان سول لهم شیطان ډولی کړي دي دوی ته عملونه دوی شیطان خسته کړي دوی ته عملونه وا املا لهم او مهلت ور کړي دي دوی ته امیدونه ور کړي دي ذالک دا د دې وجنا بیانهم بچیقینا دوی قالو وی للذین کرهو هغه کسانو ته چې بد غنی ما نزل الله هغه چې نازل کړ دې الله تعالی ان قران سنطيعكم زر دې چې موږ بس تاسو خبره اومنو زر دې چې موږ بس تاسو تابعداري وکړو فی بعض الامر په بعض کارونو کې څه کارونه به موږ تاسو ومنو والله او الله پاک چې دی یعلم پویږي اسرارهم د دې په پټو خبرو کولو باندې چې کمی خبرې پټې کوي الله باغی الله غپی جنې پکای پا نو سرنګ حال وي اذا توفتهم الملائکه هغه وخت چې سا اخلي د دینه ملائکه د مرګ نو ذالک دا پدی وجہ بانهم یقینا بشک دوی اتبعو تابعداری کړی دا ما اسخط الله دا هغه کار چې خپه کړی دی الله پاک او سکړی دی الله پاک وکره او بدګنی دوی رضوان او رضا دی الله تعالی فاحبط اعمالهم نو برباد کړه عملونه دوی دی پایدی کړی دی عملونه دوی برباد کړه ام حسب الذين ایا ګمان بیا کسان فی قلوبهم چې په زړونو د دوی کې مرض مرض د کینا بدنیتی الله یخرج الله اذغانهم چراغ کار بن کړی الله تعالی د دوی د مؤمنانو سراغ کینا د دې چې کوم کینی دی هغه بدنیتی دا کار باندې کې کار کوي الله یخرج الله اذغانهم چراغ کارا بن کړ الله تعالی کینی دو دوی د مؤمنانو سره مؤمنانو سره کینه د الله بغخ کار کی ولو نشاو او کله وی مم اوغواړو لا ارینا کهم نو وبخایو تا تا دوی فلا عرفتهم نو وب پیجنې دوی لرا فلا عرفتهم بسیماهم نو او به پیجنې دوی لره په نه خو دوی سره ولا تعرفنهم او خامخابت پیجنې دوی لره ضرور ته او اوس پیجنې دوی لره فی لحن القول په چالا کو خبرو کې په پسته پسته نرم نرم او خوږه خوږه خبر ته کوي لحن القول سنت ورته ښکار شو او دی خلاف پی دی پیغمبر لن یضر الله شیئا اچر زر نشی ور کول الله ته هیڅ قسم هیڅ شی وسيحبط اعمالهم او ضرور زر دې چې بے فائدې بکړي عملونه د دوی برباد بکړي الله پاک عملونه د دوی یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اطیع الله اطاعت کوي د الله تعالی او منی د الله تعالی واطیع الرسول او اطاعت کوي او منی د رسول د الله ولا تبتلوا ما برباد و اعمالکم عملنا خپل په مخالفت د دې دواړو د الله او د پیغمبر مخالفت چې عمل ستا برباد شي ما برباد و عملنا ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي وصدو او من کول کوي بندي خلق لرا ان سبیل الله د الله تعالی د لارې نه ثم ماتو او بیا مرشي دوی وهم کفار پدا سه حال کې چې کافر وي فلن یغفر الله لهم نو اسکل بخنه نه کوي دوی ته الله تعالی چې تاسو سستې کو بلنه ورکو چې جوړه کو نه نه او بلنه مکوي صلح کولو تا ال سلمي د وجه د سستینا وانتم الالون او حال دا چې تاسو اوچت یې الله په نس باندې والله او الله تعالی معکم استاسو سره دې منه ملګری دې دې دا داغه ولن یترکم اعمالکم او هیڅ کله به نکمې ثواب د عملونو تاسو ولن یترکم نه بربادي ثواب د عملونو تاسو انما الحیات الدنیا یقینا ژوند د دنیا لعب لوبی دی والله نو مشغله ده و ان تؤمنو که تاسو ایمان راوړو و تتقوا او تقوا مو وکړه سستیانو مو ځان بچکا بی دینه نه مزان بچ کړه یؤتکم اجورکم نو در بکړی شي در بکړی تاسو ته ثوابونه تاسو بدله بدله درکې ولا یسالکم اموالکم او نغواړي الله تعالی تاسو نه مالونه تاسو ای یسالکموها کچر سو غواړي تاسو نه مالونه فیحتکم او زور در باندې ولګی تدعون رابلی لرابل لی شی تاسو اے خلق خبردار تاسو رابل لی شی لتنفقو فی سبیل اللہ د پار د دې چې خرچه وکړی په لا د الله تعالی کې مالو لګوي صدقه وکړي فمنکم نو باز استاسونا من اغدی یبخلو چې بخل کوي مال نه لګي الله رضا د پاره و من یبخل او چا چې بخل وکړو مال نه لګو الله په لاره فانما يبخل یقینا بخل کوي ان نفسه د نفس دی غنا یعنی معنا یقینا بخل کوي چې راوسی د نفس دی غنا والله الغنی الله تعالی به حاجت دی بے پروا دی وانتم الفقراء او تاسو حاجتمن یی غریبانان یې محتاج الله تعالی چاته محتاج نه دی و ان تتولوا او کچره مخ واړو تاسو واوړې دلای بسم الله الرحمن الرحیم سوره فتح ان فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درکړه دا مونږ تا ته فتح ښکارا ليغفر لك الله د دې د پاره چې بخنو کړی تا ته الله پاک ما تقدم د هغه چې مخ کې تیر شوی دی من ربک د خطا استانا خلاف اولا وما تاخر هغه چې روست شوی وي ويتم او پورا کوي الله پاک نعمته نعمت خپل عليك پتا باندې ويهديك او برابرۍ تا کله کوي تعالی را صراط مستقیما فلار نه غبان دي وينصرك او مدد بکي تا سره الله وینصرک الله مدد بکی الله پاک تا سرا نصرا عزیزا مدد عزت والا هو الذی خاص الله غزاد دے انزل السکینه چرا لګلې دا سکینه تسلی یقین فی قلوب المؤمنین فزړونو د مؤمنانو کې لیزدادو دې د پاره چې زیات کړي ایمانن ایمان مع ایمانهم سره د ایمان د دوی ان احکار کی ایمان د دوی مضبوط کی ایمان د دوی ولله جنود السماوات او خاص الله تعالی لره لخر د اسمانونو دی والارض او د زمکی دی وکان الله او الله تعالی دی علیمن علم والا حکیمن حکمتون والا پوی حکمتون والا لیدخل المؤمنین سیئاتهم بدای د دوی مصیبتونه د دوی بدی د دوی وکانه ذالک او داد فنز الله تعالی فوزا عظیما کامیابی لویا لوی کامیابی ده و يعذب المنافقین او عذاب ور کړی الله پاک منافقانو سړو تا والمنافقات او زنانو منافق لرا والمشرکین او مشرکانو سړو تا والمشرکات وغضب الله عليهم او غوسه کړی دی الله تعالی په دوی باندې غضب کړی دی الله تعالی په دوی باندې ولعنهم او لعنت کړی دی په دوی وعد لهم او تیار کړی دی الله پاک دوی لرا جهنم دوزخ وساعت مسیرا او ناکار دی زائد ور ګرځیدلو د دوی د ورتلو زائد ډیر ناکارو بد دی ولله شاهدن حق بیان کون کې و مبشرن او زیر ور کون کې و نذیرن او ویر ور کون کې منون کو د پار زیر ور کې نه منون د پار یره ور کې لتؤمنو د دې د دې د پاره چې ایمان راوړې تاسو بالله په الله تعالی ورسوله او پر رسول الله تعالی وتعذروه او مدد وکړي د هغه د دین بیعت کوي دوی د الله تعالی سره نه تا سره چې دی لوس کوي دا چې دی چې الله سره لوس کوي ید الله فوق ایدیهم لاس د الله تعالی د دوی د لاسونو د پاسه دی یعنی مدد د الله لاس د الله فمن نو چاچه نکس ما تړو دا بیعت دا لوس فانما ينقصون یقینا ماتی د پاره دو ضرر علی نفسه د ځان خپل ځان ته به ضرر ورسي ومن او پاو چا چې پورا کړو بما عهد اغه چې وعده کړی دا پاغي باندې علیه الله الله تعالی سره چې هغه باندې الله تعالی سره لوس کړی دا هغه پورا کا فسیؤتیه نو زر دې چې ورب کړی شغلتنا چې مشغول کړي دي مونږ لره نه مشغول کړي مونږه اموالنا مالنا زمونږه واهلنا او بال بچ زمونږه مونږ دي مالونو دي بال بچ اشار کولو تاسو سره جنگ تلاړ نشلو پس تغفر لنا نو مونږ لره بخنه او غاړه یقولون دوی وی به السنتهم په خپل جبو باندې ما ليس في قلوبهم هغه خبرې چې نشته په زړونو د دوی کې قل تو ورتو آیا فمن یملکو نو سوق مالک دې سوق وسلری لکم استاسو د پار من الله شیئا د عذاب د الله تعالی نه د بچ کولو اس شی ان اراد بكم ضرا کچر تو غواړ الله تعالی پتا سو باندې تکلیف او اراد بكم نفعا یا او غواړي پتا سو باندې نفع فائدہ رسول بل کان الله بلک الله تعالی دې بما تعملون خبيرا تاسو په عملونو باندې خبردار بل ظننتم بلکې ګمان کوي تاسو الله ينقلب چې هیڅ اس کلب واپس نه راګرځي الرسول پیغمبر دې الله پاک پیغمبر به دې جنگ واپس را نشي والمؤمنون او مؤمنان یعنی صحابه کرام ملګری د نبی پاک علی السلام الا اهلیهم ابدا خپل بال بچ ته هیڅ کلا لاړ بشي مړ بشي راضي به مړی برال کیږي جندي چې تراوی وزین او دولی شوی او خسته کړي شو ذالک دا ګمان فی قلوبکم فزړو مستاسو کې وظننتم او ګمانونه کول تاسو ظن السوء ګمانونه بد وکنتم او تاسو وای قوما بورا قوم تبا کی دن کې هلاک کی دن کې ومن لم یؤمن او سوق چې ایمان نه راوړي بالله الله تعالی ورسول او رسول د هغه باندې فإنا آتدنا نو یقینا تیار کړ دې مونږه للکافرین سایرا کافران لرا اور تیز بلیدون کې سعیر گرم بلیدون کې اور تیز وللہ ملک السماوات او خاص الله تعالی لره بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د زمکی دا یغفرو بخنه کوي الله پاک لمن یشاء چاته چې غواړي و یعذب من یشاء او عذاب ور کوي الله پاک چاته چې غواړي وکان الله غفور الرحیم او الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې سيقول المخلفون زر دې چې وای په پاتې کړي شوی خلک روست پاتې شوی د جهاد نه اذن تلقتم ار کله چروان شي تاسو الا مغانما غنیمتونو تا لتاخذوها دې د پاره چې واخلې اغه دوی سوئی ضرونا پریک دی مونگا نتبیکم چې لړ شو تاسو سره جنگ تا یریدون غواړي دوی ایو بدلو چې بدل کړي دوی کلام الله کلام دی الله تعالی قل ورتوایت لن تتبعونا اس کلمز مزه زمون سرا اس کلمز اس کلمز کذالکم دغ شانتی تاسو بارکی قال الله ویلی دی الله تعالی من قبل د دین مخ کې چې دا ځان سره مبي آیا پس یقولون نذر دې چې دوی به وای بل تحسدوننا بلکې حسد کوي تاسو زمون سره بل کانو الله وای بلکې دوی لا یفقهون نه پويږي الا قليلا مگر لګ دنیا په پیدا پويږي مخکې غزال تاسو الله نړ تایب او دلته چې غنیمت مال دی چې تدرسی دی نه پويږي مګر لګ معنا دنیا په فائدہ قل للمخلفین تو آیا اغي خلق ته چې پاتې کړي شوی دی منل عرب دې باندې چانو نا ستو دعونا زر دې جراو بلل شي تاسو په جنگ د پاره الا قوم اغه داسې قوم تا الا قوم داسې قوم تا ورا او بلنی شي تاسو اولی باطل چې سخت جنگ والا دي شدیدن سخت اولی باطل خاوند دی جنگ دی د سخت ایت ور او بل لشی تو قاتلونهم قتال وکوي تاسو د دوی سره او یسلمونا تر دې پوري چې اسلام راوړي دوی جنگ به ورسره کوي اسلام دراوړي دوی بیا پرې دی فإن تطيعو نو که تاسو خبر او منله یؤتکم الله اجرا حسنا نو در بکړي تاسو ته الله تعالی خسته ثواب اجرا حسنا خسته ثواب و ان تتولوا کچری تاسو مخ کو ګرځاو او نه منلو ولا علی العارج او نه په ګډ باندې حرج گنا ولا علی المریض او نه د په مریض باندې ناجوړ باندې حرج س گنا یعنی جنگ الله نشي وزیس گنا نشته عذر دی و من یطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی او رسوله او د رسول د الله تعالی یدخله داخل بکړي الله پاک دلرا